ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په مقام شکرای مینه مسجد کې په سلسله د ختم القرآن کې په 10 چې 2007 کې شوه د دې د ملاویدو په تیار ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 6 شبی مارکیټ نږدې ګراوند های سکول روډ جنگیرا روډ سوابي هر کلا چې مخ کې سوره لهب کې هلاکت د مخالفینو د دین بیان شو اگر چې د نبی علیہ السلام رشتہ دار اولنو اگر چې قریشی النسب هاشمی النسب اول نه وو او کله چې دین پکې نه دی راغله او د نبی علیہ السلام مقابله کړی را نو الله تبا کړی بچی تباشی دی مال حال فیدن د اور کړی ابو لهب د ظاهر شکل او صورت په لحاظ سره ډېر خسته انسانو د بولس په مخ کې راځي بولس دی دا دارنګ تجارتونو په لحاظ سره د مال حال په لحاظ باندې مخ کې انسانو او چې کله د نبی عليه الصلاة والسلام مقابله کړی را نبی علیہ السلام هغه خلک را غون کړي د صفا ډېرې باندې اولال دی قوم ته आवाज کړي دی صبا یا صباحا اے قوم د سحر پټین کې پتا سبانه حمله کی ذل کرا دا داسې د hebat چغوا چې دا چېغه به چا واورېدله نو هغه ځای ته به ځان رسو خلک په منډه منډه باندې صفا ډېرې ته وختل لاړل نبی علیہ الصلات والسلام اولاد دے خلق دوی اے زما قوما کچره تاسو زدا اویم چې دې غر په لمن کې تاسو پسې دشمن را روان دي تاسو به زما خبره منئ ټول قوم ذکر کوي چې زمونږ جبه زمونږ سترګې زمونږ غوګونه هغه خطا کې دي شي لیکن قد جربنا کمرارا فما وجدنا ک الا صادقا تابانه مونږ بار بار تجربه کړی دی تمون صادق انسان لیدلې تا چرې دروغ نه دی ویلي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله خبره داسې ده دا نو زه تاسو ته یو داسې کلمه خیم یو داسې مسله بیانوم چې کله هغه مسله تاسو خپل کړه نو هغه سره به د عربو مالکان شي د عجم مالکان به وګرځي دا کلمه د زړه د اخلاص نه وای دا عقیده جوړه کړي نشته د بندګۍ لایق او مگر صرف یو الله دی نشتره بل حاجت را بل مشکل کشا مگر صرف یو الله دی چې کله دا خبر اوشوا وی تملکو بهم العربا والعجما زما قومه په دې عربو د عجمو مالکان شي چې کله خبره وشوه د نبی علیہ السلام ترو چې کم هغه ترو چې د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې وینځ آزاد کړي وا دومره خوشاله شوی هغه اول را پاسه او ګټه راغستا وی تبا لک سائر اليوم علی هذا جماعتنا دا خبره او دلا څه خبره ده لکه نن سبا خلکو ته دینی غونډه اغس پکې ښکاری وای مونږ خو یې چرته پر سیاست خبرې کیږي کوسي اب آبادیږي پلونه او پکې جوړیږي څو ګړې په پکې تقسیمیږي دا خبره صرف د دین خبره تبلک سائر اليوم علی هذا جماعتنا نبی علیہ السلام باندې چې چا ذاتی حمله کړی نبی علیہ السلام دعا قبول شي هم دا دا تبع فعل تاکیدی لکه جزا الله عني عدي ابن حاتم جزاء النفوس الصالحات وقد فعل قد فعل چې څنګه تاکید د فعل سابق کوي چې دغه شان شوی هم دا نو تبت یدا ابي لهب وتب تبادشی دواړه لاسونه د ابو لهب او تب او هلاک شوی هم دي ته اول ل خپل خزه ته پوسو کا هغه خشاګونه او بارن را چلای حمالت الحطب هغه را چلون کې د خشاګونه وا فی جیدها حبل من مسد غاړې داغه کې رسې به د پټو د قجرنا جهنم کې به الله پانسی کوي بیا بیا بملکی ژوند کیږي بعد مطلب تکلیف به ته ملاويږي یا دنیا کې دا سه حالات پر اغلی پانسی شوی و نو کله چې هلاکت د دشمن ذکر شو پسما سو وجبان ذکر شو نسب په لحاظ سره د قوم په لحاظ سره دا خو نبی علیہ السلام ته نږدې انسانو خود سو جن تباشو مسله داوا چې کم دی صورت کې ذکر کیږي دا مسله نو منلې د سوره اخلاص مضمون نو منلې په قریشی او نسب هاشمی او نسب باندې انسان نخلاصيږي یو انسان دا وای ز سید یما پیریم میایم ملایم په دې باندې زخلاصم نه په دې باندې خلاصېدل نشته دی خلاصيږي په دې عقیده باندې کاغه هر څوک دی د هر قوم دی د هر جبه والا د هر قبيله دی ولیکن چې عقیده د سوره اخلاص وی نو ځکه سورته اخلاص ذکر کړي دویم دارې چې ټول قران مجید هغه ذکر شو او د خيار انسان د خبرو کمال داوي چې کله یو مضمون ذکر کې اخر کې وې زما د خبره خلاصه او مقصد داو نو مقصد د ټول قران مجید په دې صورت کې بیا معاد کې بیا ذکر کړي د صورت په فضایلو کې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې کوم یو صحابي را لوي د الله رسول غریب يم نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل چې کله کور ته دن کیږي نو سلام په خلکو باندې واچو کچره کور کې څوک نوی نو په سلم علی نفسک په خپل ځان باندې سلام وایا داغه نه پس بیا سوره اخلاص اول ولا ا صحابي دا عمل شروع کو سلګ وخت پس الله رب العزت ډیر مالدار کو دې زمونږه سره تاسو نه زیات مشهور دی مونږ دې ډېر خپېجنو په سبانه پیجنې ویل صغره فی نفسه ولکثرت تلاوته سورۃ الاخلاص ولکثرت تلاوته یو د دیو جنا چې مونږه د دو په خپل ځان کې په خپل ځل کې د خپل ځان ډېر کمزورې دی تکبر پکې نشته دی ولکثرت تلاوت سورۃ الاخلاص بلدار د سورته اخلاص تلاوت دې زیات کړي دا سورته چې سو زیات لولي الله ته محبوب انسان دی بل صحابي دی هغه په هر سور هر موس کې سورته اخلاص خامخا لوستو نور صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر د مبارک خبره پیش کړه چې هر رکعت هر موس کې خامخا سورې اخلاص لولي هغه راوغختو نبی علیہ السلام فرمایي ته ولې داسې کې او دا الله رسول زما دی صورت سره ډېر محبت دی نبی علیہ السلام فرمای حبک ایاها ادخلک الجنه حبک ایاه ستار دی صورت سره محبت چې هغه به تا جنت ته دن کوي دې کې عقیده توحید ذکر وا دارنګ مفسرین ذکر کوي چې کثرت الاسامی تدل علی شرافت المسما چې کله دی او شی نمونه ډیر وی نو د هغه شی شرافت او عزت هغه ډیر وی د دې صورت ډیر نمونه سوار لس پاړس نمونه الله مرضی ذکر کړی دي سورت اخلاص ته سوره اخلاص ویل کیږي زکا چې دې کې د خلاصي د دنیا او د آخرت د نجات او د خلاصي ذرایع ذکر دي چې هغه عقیده توحید ده دې ته سورت تفرید ویل کیږي د الله د فردیت د الله د یوازیوالي بیان دې ته سورۃ تجرید ویل کیږي چې الله رب العزت مجرد ذات دی هغه مرکب نه دی دې ته سورۃ توحید ویل کیږي د الله د یووالي سورۃ سورۃ الولایا سورۃ النجات سورۃ معرفہ سورۃ مقشقشا دا ګڼ نمونه د سورۃ اخلاص دي نو چې کم شی نمونه ګڼوي ويره دا عالم دی مفتی دی قاضي دی پلان کې دی ډنګره دی چې څومره نمونه ډیر وي هغه انسان کې هغه کمالات زیات وي نو په دې صورت کې الله رب العزت د ډیر نمونه وجم دار چې ډیر کمالات الله جمع کړی دي د صورت شان نزول د دې صورت د شان نزول په باره کې مفسرین ذکر کوي نبی علیہ الصلات والسلام تراغلیو عامر ابن طفیل را لګلو کچره ته فقیر د مال مطالبه کې نو موږ تعالی ډیر مال جمع کو تابا مالدار کو غنی بدی کو او کچره تر بادشاہ او د مشرۍ تقاضا کې نو موږ به ځان د پار امیر مقرر کو موږ به بادشاہ کو کچره استاد او زنانه سره چره محبت وی نو زوجنا کها هغه تعالی په نکاح باندې درکو نبی علیہ السلام به نمیدو مالداري تمنا شته او نه مې دا مشرۍ تمنا شته نه مې نور محبتونه چا سره شته بلکې زه د الله رسول يم د الله استاد يم او حق مسله مې راوړې ده چې هغه لاړې بیا وی راولې کو وی ورشه د دنه تاسو کا چې خپل رب نسب مونږ ته بیان کا دویم کرتا دا تاسو کړو چې زمونږ خود د 300 شپته الہ دی او سلا درې سو شپته اله حزم حاجتونه نشي پوره کوله اوس هم پدې کله مونږ باندې بیماریان راځي کله مصیبتونه راځي کله ټکر راځي نو چې درې سو شپته زموږ ضرورت نشي پوره کوله نو یو الہ زموږ ضرورت سو پوره کی د سورته صافات الله رب العزت انما انما الہکم الہ واحد دا نازل شو چې الله دا سزا ده یک یو ذات دې ټول حاجتونه یوازې سر کوي بیا راولېګو زمونږ تر خپل رب نسب بیان کا ځکه عربو کې د نسب لحاظ ساتل ډیرو عربو با سو سو پیړۍ ماشومان او ماشومان تباغه یادو پلار نکو ډر نکو ور نکو ور پسې برا سمرا نسبونه باغوي ته یادو نو دا نسب د خپل رب مونږ ته بیان کا چې دی العیاذ بالله د کم قوم دی د کمی قبیله دی الله رب العزت دا صورت نازل کوم الله رب العزت جبريل عليه السلام راولېګو او قل هو الله احد الله الصمد وایا پیغمبر الله یک یو دی د الله رب العزت نسب هغه دارې چې د مخلوق په نسب کې ټول نعم نعم ذکر کیږي فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې نو سه د فلان کې کړه وسه الله رب العزت نسب ټول لا لا سره ذکر کیږي نه د چانه پیدا دی نه ته سو پیدا دی نه سو کوفت دی نه نه عاجز دی نه فقیر دی نه محتاج دی دا د الله په جنګلو دا نو قل هو الله احد او آیا پیغمبر الله یک یو دی الله الصمد الله بنیاز به حاجت دی لم یلد ولم یولد نه الله نسو پیدا دی نه الله د چانه پیدا دی ولم یکل له کفوا احد او نشتره الله سره هیڅ څوک برابر رب د صورت بیان شو نمونه د صورت بیان شو فضائل د صورت بیان شو او شان نزول د صورت بیان شو پنځمه خبره دارا چې په دې صورت کې قل هو الله احد قل سره شروع ولګي وجدارا اصل کې خو پکار دا سوا ته یو انسان ته قل لکه استاد شاګرد ته وای قل وای بچی شابه سبق شروع کا نو شاګرد خدا نه وای چې قل تم وایا نبی علیہ السلام ته الله حکم کو قل وایا نو نبی علیہ السلام وای قل دا غینه شروع کړي دا څه خویل نو پکار نبی علیہ الصلات نو دوه خبرې دي یو دار چې امام رازی رحمه الله ذکر کړی نبی علیہ السلام الله احد نه شروع کولا او صحیح قول دارې چې نبی علیہ السلام شروم د قل هو الله احد نه کړی دا د دې وجه صدا نبی علیہ السلام وی قیل علی قل فقلت قل ما تا جبرئیل علیہ السلام د قل نه شروع وکړلا نو ما د قل نه شروع وکړلا زکه د الله په کلام کې می خیر برکت غنلې بل دار دین دا پته لګی چې نبی علیہ السلام د الله د کتاب په بیان کې هغه مجبور دی مجبور او داغه پکې خپل اختیار نه چلیږي چې یو ټکی پریری یو زیات کې پکې نه چې کم ټکی راغلی دی اگر کا نبی علیہ السلام ته زورونه اول نه وا هغه زجر اول نه و خو نبی علیہ السلام د قران نه لری کړي نه دی نه دا قدرت شته نو الله رب العزت وی قل نبی علیہ السلام هم دغه زنه شروع کړه قل هو الله احد الله الصمد وایا پیغمبره الله یک یو دی بیا ګورئ چې کله الله رب العزت په باره کې دوی اعتراض کړی دی دوه اعتراضونه شوي یو د انسان د پاره عیب دار چې د انسان بچی نوي اولاد نوي نو هغه خلک یو قسم لا عیب غني د انسان چې کله نسب اولاد نوي نو هغه خلک یو قسم لا عیب او نقصان غني او د باری تعالی د الله رب العزت د پاره ولد او زوی او نسب غنل دا عیب دی نو یو اعتراض په نبی علیہ السلام کړو نبی علیہ السلام ته وی چې انه ابتر دې مونډوته د بچی نه پاتې کیږي او دې میراث دې نو چې کله نبی علیہ السلام باندې یو اعتراض شو داغه جواب الله رب العزت کړی او چې کله الله رب العزت باندې اعتراض کړو چې د الله نسب بیان کا الله د چا والد دی د چا مولود دی نو هغه جواب نبی علیہ السلام ته حکم لې چې ته زماره طرف نه جواب وکا چې کله نبی علیہ السلام باندې اعتراض شو چې د ابتر دې میراث دې د بچی نه پاتې کیږي فالتا الله رب العزت ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر چې کوم ان شاء الله تعالی را روان دي هغه په ټوپۍ کې اورې راخسته معنی کړي وا چې کله بیان په چوړیر جمعات کې کاو پاغه دې کې ویلو ضمیر شان ماندار چې دلته یو عظیم شان خبره بیانېږي قل هو الله احد اصل کې خو ضمیر شان ضمیر غائبہ بدون المرجع المفسر بالجمله والمذکر فيها العمده ویل کېږي الله الصمد الله بنیاز به حاجت لري الله الله څه ته ویل کیږي قاضي بیزاوی ډیر خسته تفسیر کړی دی او ډیر تفصیلی په دې کې کړی دی الله چې کوم دې هغه ذات تم ویل کیږي متحیر العقول ته ویل کیږي متحیر العقول هغه ذات چې هغه د خلکو عقلونه حیرانون کړي هغه ذات چې خلک حیران دي حیران د الله رب العزت د عجایب او د قدرتونو داغه ادراک داغه پوره راګرواله سوک نشي کوله امام رازی رحمه الله یو لوی منطقي او لوی عالم هغه اخر کې خپل تور ډال غرزي قلم دی وې دفتر تمام گشتو و به پایان رسید عمر من هم چنان در اول وصفه تو مان دیم الله وخت ختم شو دفترونه ختم شو او زندگی ختم شو فالله موږ ستا اول صفت کې موږ لا مخ کې نه یوتلی د علم د انسان مقصد هم داره چې علم باندې انسان ته صرف داخ کار کیږي چې زنه پويګم علم چې څومره ته علم او کې داغي اخر نه چول بداوي چې تب دا اقرار او کې چې زه پسنه پويګم مال التراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم چرته خارې چرته علم بلکې د علم مطلب او غایه دا ده چې انسان دا وایي چې الله ته خپويږي او زنه پويګم نو دا د انسان د علم انتها ده الله رب العزت الله چا الہ چاته ویل کیږي المتحیر المتحیر العقول دا سه ذات او چاغه عقلونه حیران اون کړي الہ هغه ذات ته ویل کیږي چې یوسم هغه ته خلق په حاجتونو کې ورګرځي مان الہ آ گفتاد سی بوے یولہونا فی الحوائج هم لدے مصنوی کی معنی کئی سی بوے قول نقل کړی دی مان الہ آ گفتاد سی بوے یولہونا فی الحوائج هم لدے الہ مانا سی بوے دا کړی دا چې خلکو ته حاجتونو کې ورګرځي سمو صفات راشي هغه طرف ته ورګرځي دغه ته الہ ویل کیږي دارنګ شیخ عبد القادر جیلانی وایي تعریفونه علما کوي قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی یو واحد دی یو احد دی نو واحد هغه ته ویل کیږي د واحد او د احد په میس کې عموم خصوص مطلق دی هر واحد چې کم دی هر احد واحد کې دی شو هر واحد احد نشي کېده احد واحد اطلاقم په الله باندې کیږي او د احد اطلاقم پکېږي خدا احد داسې دی چې دکې ذاتی تفرد ذاتی والی ته ویل کیږي او واحد د صفاتو په اعتبار هم یو ته ویل کیږي قل هو الله احد او یا پیغمبر الله یک یو دی الله صمد الله بنیاز به حاجت لري صمد چاته ویل کیږي یو مان دا کې از صمد مل لا جوف له سمد هغه ذات ته ویل کی چې څوک خېټه ته خوراک ته محتاج نوي او دا معنا علامه قتاده رحمه الله کړی دا یو اسمد من لا یاکل ولا یشرب سمد هغه ذات ته ویل کی چې هغه نه خوراک کوي نسکا کوي هغه سمد دی وې معنا ها حسن ابن فضیل کړی دا حسین ابن فضیل هغه وی سمد هغه ذات ته ویل کیږي الله چې تی منه کې بلسو کې ورکول نشي الله چې تی ور کې بلسو کې منه کول نشي ولا راد لما قضیتا الله ستاسو فیصله سو کو واپس کون کې نشته هغه ته سمد ویل کیږي یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا معقب لحکمی ولا راد لقضائه هغه ذات ته لیکي چې دا حکم کې څوک تاخير نشي راوستي ولا راد لقضائه نه د الله فیصله سو کرت کول شي هغه ته سمد ویل کی دارنګ بل معنی د سمد هغه اقتاده نه منقول لا هغه وی سمد هغه ذات ته ویل کیږي چې لیسا فوقه احد هغه د پاس ابل سوکنی وی د هر چا د پاس لري وهو القاهر فوق عباده سمد هغه ذات ته ویل کیږي چې د ټولو بندګانو د پاس لري او دا عقیده د مسلمان د اهل سنت والجماعت دا عقیده را نقر بان الله فوق عباده ولكن مل كيف نجهل زمون دا اقرار دی چې الله رب العزت د خپل بندګانو د پاسه دی کیفیت څنګه د فوقیت پاګه مونږ نه پویګو سمیع بصیر سمیع بصیر عالم متکلم سمیع بصیر قادر متکلم علیم مرید اول هو آخر الله سمیع دی اوریدون کې دی الله بصیر دی لیدون کې دی الله مرید دی اراده کون کې دی الله قدیر دی قدرت لرون کې دی الله اول دی الله آخر دی دا اهل سنت والجماعت د کتاب د الله نام چرې په الله باندې زوال ناراضي کانا ولا مکان ولا عین ولا اوان الله وو الله موجودو نه پاغه ټیم کې مکانو نه زمانو نه اسمانونو نه زمکه وی لا انسی ولا جنی ولا عرش ولا کرسی پاغه ټیم کې نه انسانو نه پیرو نه عرشو نه کرسی وا الله بیا موجودو وهو الان کما کان الله غزاد دې اوسم هغه سي موجود دې څنګه چې اولو لا یجری علیه الزوال چرې په آزاد باندې زوال ناراضي خاص الله د پاره اخري پاتې کېدل الله تر اسمانونو د زمو کوي میراث لون کې د هر چا الله دی الله نسوک میراث نشوړي هغه تا سمد وی لیکيږي دا نور تفسیرونه کوي یو صوفي تفسیر دا کړی سمد ست وی لیکيږي وی هو المنزه عن قبول الزیادات والنقصانات هغه کې نه زیادت راځي نه نقصان راځي نه تغییر راځي نه تبدل راځي نه دا غبانه زمان احاطه کولې شي نه پاغه باندې مکان احاطه کولې شي ان دا غره لپاره جهاد شته او سمد الله هغه دنیا ذات دی الله سمد مې یسمد الیه فی الحوائج الله هغه ذات دی چې هغه حاجتونو کې فریاد ګولې شي لم یلد ولم یولد نه الله نه سو پیدا دی نه الله د چا نه پیدا دی نه الله والد دی او نه الله مولود دی لم یلد ولم یولد نه د الله نه سو پیدا دی نه الله د چا نه پیدا دی اشکال دار چې اول والد وی نو بیا رسول سره دی اول ولد وی بیا رسول شي والد شي نو پکار داوا چې اول دا ویلی وی چې نه د چا نه پیدا دی او نه ته سو پیدا دی نو نفي اول له څوک لم یلد او نفي څوک پیدا دي دا اونوي اول له چانه پیدا شنو بیا رسر دنه څوک پیدا کیږي نو اول نفي د څه پکاروا لم یولد پکارو الان کې نفي د دې مخکې کله لم یلد او الله نه چانه الله نه څوک پیدا نه دي دا وجه صدا وجه دار په عربو کې د دې قائلین ډیرو د عقیده والا ډیرو چې الله نه خلق څوک پیدا دي او دا عقیده هیڅ چانه چې الله هم د چانه پیدا دي ډېر احمق او جاهل خدا عقیده د چا نه چې الله ګویا کې د چا نه پیدا دی العیاذ بالله ها دا عقیده وی چې الله نه پیدا دی لکه داغه تفصیل رسو کو چا وې سوک ته پیدا دی چا وې سوک ته پیدا دی نو ځکه الله رب العزت نفي چې کړی دا نو نفي د والدیت اول شوی دا او نفي د مولودیت ثاني شوی دا لم یلد ولم یولد الله نه سوک پیدا دی ولم یولد ندا الله د چانه پیدا دی ولم یکل له کفوا احد او نشتره الله سره هیڅ څوک برابر الله والد نه دی اوله الله مولود نه دی اوله یو خو دلایل عقلیه دي یو دلایل شرعیه دي الله والد نه دی الله مولود نه دی ځکه والد پلار هغه محتاج وي زامنو تر هغه چا ضرورت راځي چې پچا باندې عاجزي راځي پچا باندې کمزورتیا راځي زوال راځي فنا راځي ناغه یره زماره بچي به آخري عمر کې زما پکار شي مال با کاروبار کوي مرسته به کوي امداد به کوي الله رب العزت باندې فنا ناراضي زوال ناراضي کمزورتیا ناراضي دا الله ولد ته ضرورت شو د دې وجه نه الله ولد نشته بل دار الله رب العزت ولد ځکه نشته منطقي طور سره دا چې ویل کېږي لم یلد ولم یولد دا الله نه والد شته نه دا الله مولود شته ولد بچي هغه چې حاصلېږي نه د پلار نه په انفکاک د اجزا سره حاصلېږي د پلار د بدن نه اجزا جدا شي هغه د بچي د هغه نه الله رب العزت پیدا کوي او انفکاک د اجزا او د فرع د تحقق د اجزاو ده او الله رب العزت په خپل د اجزاو نه منزه دی د اجزاو نه پاک دی وهو البسيط ذهنا وخارجا منطقي قاعده دار چې الله بسيط هم ذهنا دی هم خارجا الله د پاره نه اجزاء ذهنیه شته دا یو څو خبرې کړي تاسو بوج در باندې نشي دا څو خبرې طالبانو د پاره علماو د پاره کیږي محفل کې علما او طالبان ډیر ناشي الله رب العزت د پاره والد مولود نشته ولی والد او مولود چې دی ناغه په انفکاک د اجزاء د والد سره راځي او انفکاک د اجزاء د فرض تحقق د اجزاء ده او الله رب العزت د اجزاء نه پاک دی نو الله د والدیت مولودیت نه پاک دی الله رب العزت له اجزاء ول نشته اجزاء یا ذهنیوي یا خارجیوي یا حقیقیوي یا تحلیلیوي چې هغه اجزاء ذهنیه چې حمل کیږي او په بل هم په کل او په جال تحقق او وجود کې هغه متحد وي الله رب العزت له اجزاء ذهنیوم نشته الله رب العزت له اجزاء خارجیوم نشته الله رب العزت بسیط ذهنن خارجن دی نو دی وجنه الله رب العزت له والدیت مولودیت نشته دی لم یلد ولم یولد نه الله را والد ته نه مولود دی بل دار ولد او والد بنا دی په دو خبرو باندې هر چا بچی چې وی نو یو داغه سره په کوف کې مانسه نسب کې برابر وي لکه چره دا چې نشي کېږي چې پښتون نه جولا پیدا شي جولا نه پښتون پیدا شي دا څه کېږي نه هر بچي د خپل پلار سره کوف او برابر وي بل هر بچي د خپل هر بچي د خپل پلار مماثل وي په جنسیت کې او په نوعیت کې دواړه یو وي نو الله رب العزت لپاره ولد ځکه نشي کېږي اولاد ځکه نشي کېږي چې ولد هغه د پلار سره تکافو تماثل وي او الله رب العزت مکافي او مماثل څوک نشته ولې وشتمنی ولم یکن له ذالک بنی آدم ما ته ما باندې دروغ وای او د لا پکار نه دی چې په ما دروغ وای بنی آدم چې دې ما پسې بدر دی وای او پکار نه دا بنی آدم لکه ما پسې بدر دی وای بنی آدم انسان څنګه بدر دی ویلی دی بنی آدم کله الله دروغ جن کړي لري نو نبی رسول سلام حدیث ذکر کړي اما تکذیبه ایایا فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبه ولا ولدا بني آدم درو او تکذیب سره هغه دار چې قوله لن يعيدني كما بدأني اول مره د انسان دروغ ویل په ما باندې داري چې انسان دا وایي چې ما چرې الله دوباره نشي پیدا کولای قیامت نشته دا انسان په الله باندې دروغ وایي وليس اول الخلق باهون علي من اعادته بني ادم ته دا سوچوکا ستا اول ځل پیدا کول ګرانو کو دوباره پیدا کول لګران دي اول ستا نقشه نو شکل او صورت دینو اوس خو د ډانچه موجود ده نو بیا دې ته غوخه استول او دې کې روح اچول هغه ګرانو که اول نستا وجودیت ګرانو نو دا الله رب العزت باندې دروغ ویلی اما تکذیبه ایایا فقوله چې زه یو ذات یم ازو ما بدنه لم اتخ صاحبته ولا ولد نه زما بیبیشته نه زما اولاد شته دا خبره د مشرکانو غلطه ده چې ملائک دا د الله نون دي ادا د الله بچی دا د الله اولاد دي ان الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبته ولا ولدا نو په دې صورت کې دغه مسله لم یلد ولم یولد الله د چانه پیدا دی نه الله نه سو پیدا دی ولم یولد نه الله د چانه پیدا دی ولم یکل له کفوا احد او نشره الله سره هیڅ څوک برابر په صورت کې د صورت مقصد هغه اثبات د توحیدو رد په مشرکانو په دې کې په مختلفو فرقو باندې رد دی په مختلفو ډلو باندې رد دی اول په دې صورت کې رد په دهریانو کمونیستو باندې کمونیست دهیان چې هغه د الله وجود د سر نه مني او وی باندې رات شو په دې ټکی سره په دې آیات او دې کلمې سره قل هو الله الله الله موجود دی چې اسم ذکر مسمای ذکر مسمای موجود وي الله چې نو الله موجود دی دهریان باندې رات شو کمونیست باندې رات شو چې هغه د خالق د وجود د سر نه منکر دي الله احد الله یو دی په دې احد ټکی کې په سلور پنځو فرقو باندې رد دی یو رد دی پاغه مشرکین مکه باندې چې هغه 315 اله هزان د پاره نیولیو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی ګن اله نشي کېدلې دویم په احد کې رد شو پچا باندې رد شو په هغه معتزله باندې چې هغه خالق د افعال او اختیاري او عبادت په خپل ګڼلې نو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی خالق یک یو دی دریم رد شو په دې آیات په دې ټکی به سره هغه مجوس او اسنویو باندې هغه وسنیو او مجوس باندې رد دی چې هغه وی خالق د خیر یزدان دی خالق د شر احرمن دی څه کارونه الله پیدا کړی څه شیطان پیدا کړی الله احد وات امرا الله یک یو دی خالق یک یو دی سلورم پدې کې رد دی پچا باندې فاغا سابعین باندې چې هغه د دې قائلو چې الله خالق دی نو اسمانونه سوري افلاک دام متصرف دي الله احد وات امرا الله یک یو دی پغم پدې کې رد دی په مناطق او غالیانو باندې چې هغه وی الله عقل اول پیدا کا عقل فعال نو هغه کې جهتینو هغه په یو جهاد سره کمال نفسی سره هغه عقل ثانی پیدا کو کمال غیری سره افلاک په احفله کې اوله پیدا کو عقل ثانی هغه کې بیا جهتینو هغه په یو جهاد سره عقل ثالث پیدا کو او په بل جهاد سره فلک ثانی پیدا کو عقل ثالث کې بیا جهتینو په یو جهاد سره عقل رابع پیدا کو او بل جهاد سره فلک ثالث پیدا کو نو دا سه حلم مجرا او عقول چې شو ټول نه عقول شو او افلاک چې دین اغا نه افلاک شو نه اسمانونه او لس عقول دا د مناطق او عقیده وا نو قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی اغا متصرف دی پدې کې عقول له اختیار نشته دی مجردات له اختیار نشته دی الله سمد الله بنیازه به حاجت لري رد په مشرکین مکه چې هغه دې د احتیاج او دې د بلنې بل ګرځولیو الله الصمد الله غزا دې چې هغه ته حاجتونه او فریادونه پیش کول شي لم یلد سره رات شو پچا باندې پدې سره رات شو په نصاراو باندې پدې سره رات شو په يهود باندې پدې کې رد دې په مشرکین مکه باندې څنګه لم یلد الله ناسو پیدا ندی اے يهود تاسو دروغ وای او يهود سویلو الله وی سوی ملائک بنات الله دی نه دروغ وی لم یلد الله نه هیڅ پیدا نه دی ولم یولد کما لم یولد سرنګ چې الله د چانه پیدا نه دی نو دارنګي الله نم څوک پیدا نه دی دارنګ یرت څه پیسایانو باندې هغه دا ویل عیسی علی السلام الہ دی الہ دریری یو عیسی علی السلام دی بل بیبي بی مریم دا او بل الله دی لا تقولوا ثلاثه انتهو خیر لکم نو دې کې الله رب العزت لم یلدو الله هغه ذات چې هغه هغه نه څوک هغه هغه چانه پیدا نوي او هغه نه څوک پیدا نوي عیسی علی السلام ځکه الٰه نشي کېدلی چې هغه بی بی مریم نه پیدا دی بی بی مریم ځکه الٰه نشي کېدلی چې هغه نه عیسی علی السلام پیدا دی الٰه هغه ذات وی چې لم یلد او لم یولد وی عیسی علی السلام خو مولود دی او بیبي بی مریم چې دا نو هغه والده ده او الہ هغه ذات وی چې لم یلد او لم یولد وی دروغ وی عیسایان هم دروغ وی لم یلد ولم یولد الله رب العزت د چانه پیدا نه نه چې څوک پیدا دي نه چې څوک پیدا دي ولم یولد نه د چانه پیدا دي ولم یکل له کفوا احد او نشره الله سره هیڅ څوک برابر دا صورت دا د علوم خزانه ده چې وخت وی او انسان دا علما او تفسیرونه ګوري په دې کې څه عندي خبرې نشته لري چیرې دا خدا سي دا ټول علما ذکر کړی دي علم څنګه عوام وي دریاب دي دریاب دریاب نو دریابونه دي چې څومره څومره مطالعه کوي تب په دې پوه شي زه په ټکی نه پوهیږم انسان د علم خلاصه دارا چې څومره دی ګوري هغه حضرت علی السلام او موسی علی السلام چې کله کیشته کې ناس دی روان دي یو مرغی رااله چې هغه دریاب کې مخوګه ښکته کړه بیا د کشته په غاړه باندې کېناستا حضرت علی السلام موسی علی السلام ته یې مطلب دی هغه پته نه لګي تګې شی او به اوس کله وینا دا ما ته دا بیانې کته عالم د علوم تشریعیه او حضرت علی السلام عالم د علوم تکوینیه دی خو تاسو سره دواړو علمونه د الله رب العزت د علم مقابله کې دومره هم نه لري لکه څومره چې دې مرغې په دې خپل مخوګه کې د دریاب نه کومه کتره اوبراو چې تکړي د انسانانو علمونه بسوي او دا غوي دا مهارت بسوي الله رب العزت الف لام میم اولنې ټکي د سورته بقره ځکه ته لوی عالم تر دې معنی وکا کلوې مفسر یې تر دې مقصد بیان کا او بدرې کې قف د عالم نور قدرت نشته چې هغه بیان کی مطلب دارې ادا علم د دې لپاره کې چې انسان په دې پوه شي چې زنه پوهېږم آن کس کې نه داند و نه داند کې نه داند در جهل مرکب ابد الدهر به ماند هغه کس چې نه پويږي په خپل نه پويم نه پويږي نه پويږي خو په دې پوي دی چې نه پويګم نه دا ټیک ده خو هغه کس چې نه پويږي په خپل نه پوي هم نه پويږي چې نه پويګم ځان ته پوه وي در جهل مرکبه بد الدهر به ماند همیشه لپاره جهل کې پروت وي دا د علم مقصد دی د علم خلاصه ده ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کون کې ناکله چې حسد شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس وایا پیغمبره پناوړم پر رب د خلق باندې ملک الناس پاجت روا د خلق باندې ملک الناس پا بادشاہ د خلقو الہ الناس پاجت روا د خلق باندې وای دا الله رسول په ما باندې درد دی نبی علیہ السلام چې په کم ځای باندې درد دی پاغه ځای باندې سم لاس کیدا او دا وای بسم الله اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وکړه دا دعا وایا نو ان هغه چې اویل په خپل اوې د نبی علیہ السلام په خله کې خو زیات تاثیرو قدم هغه چې سړی په خپل ځان باندې په خپل اوې وير ما سره اجازه نشته اجازه د قران له اجازه تاسو چا درکړی د قران اجازه هر چاته ده د قران نه بل لوی دم شته سورته فاتحه ټولو کې لوی دم دی دغه اجازه تاسو راشته ده دا لولا په خپل ځان باندې وایا په خپل بچو باندې وایا په دې سورته شیخ صاحب نه راغلی راغلی ټیمپورری د موضوع عین الامام بس دې دواړو سوراتونو کې چې کوم مقصدونه الله رب العزت راګر کړی دي او په دې سره د کوم شیطانان نه پناهي حاصلېږي الله رب العزت دې دا شیطانان موږ محفوظ کړي الله دې موږ د عقیدو د عملونو اصلاح نصیب کړي او دا ختم چې چا کړی دی او الله رب العزت دې وینکو او ردونکو ټولو ته اجر جزیل نصیب کړي ان شاء الله تعالی شیخ صاحب را رس بس را رسیدون کې را روان دي ان شاء الله تعالی بس اوس با مسکی کی پای پسې بیا شیخ سے بیان شروع کیږي غیر المغضوب علیهم نه غضب کړی شی په غوی باندې ورغالین نه دی گمراهان امین الله دا دعا قبول کړي ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په مقام شکره مینه مسجد کې په سلسله د ختم القرآن کې په 10 2007 کې شوه د دې د ملاویدو په تیار ساتي